د ديموکراسۍ ارکان څه شی دي؟ دوه شيان دي. ديموکراسي په دوو شيانو ولاړه ده. د ديموکراسۍ د نظام لپاره څه اساسي او بنسټيزې ځانګړتياوې دي چې د هغې پرته نه قايمېږي او په هر نظام کې چې دغه ځانګړتياوې يا ارکان نه وي هغه نظام ته بیا دیموکراسي نه ویل کي او هغه د دیموکراسۍ خلاف بلل کي اول حکم به خلکو لره وي دا یو رکن دی او دریم د او دوهم د افرادو په حقوقو او ازادۍ بې قیده او بې واکه ازادي دا دوه ارکان دي بیا د هر یو ځان ځان ته تشریح کوو اول اول حکم او حاکمیت به خلکو لره وي څه معنا یعنی د حکم څخه مطلب هغه لوړ واک او سلطه ده چه ځان ته د تشریع یا قانون جوړولو مطلق حق ورکوی او تر دی پورته کومه بله مرجع نه منی اوس دغه دا نظریه اول چیرته پیدا شوه ولی دا نظریه ورسه پیدا شوه چه حکم به خلق لروی یا اکثریت لره دا نظریه اول په اروپا کی پیدا شوه هغه اورپا چې هغه د منحرف دین پیروان وو، عیسایت یا مسیحیت یې کاملا تحریف کړی او د خپل رای موافق یې جوړ کړی و او په واک او حکومت کې چې کومې کلیساوې، مذهبي مشران او واکداران وو، هغوی دا خپل واک داسې ګڼلو، دی به داسې وي چې موږ ته چې دغه واک او سلطه د قانون جوړولو ده او درکړل شوې، نو ده د الله د جانبه موږ ته سپارل شوې. یعنې د خپلو فجایعو، طغیان او ظلم ته به دیني رنګ ورکولو. کلیساوې کاملا په فساد لړل شوې وې، هیڅ دیني حیثیت یې نه لرلو، دیني حیثیت، آسماني حیثیت یې ټول د لاسه ورکړی و او دغو خپلو فجایعو، ظلم او طغیان ته به بیا دیني رنګ ورکولو، چې دا خو نو دین دی. بالاخره په دی کې مفکرین رپورته شول، یوه بله ډله، هغه وي چې موږ دا نه مینو چې واک ته پکاتې کلیسا وي او واک ته پکاتې مخصوص یوې ډالې وي واک باید د ټولو خلکو وي دا یې په ضد رکو دا یې ټولو خلکو خبر هلته پیدا شو چې واک به د ټولو خلکو وي واک تنها د کلیسا نشي کېدلی او دای نور هم داسې هغه ورکړل دوی ته بل لاټ ورکو چې یعنې دا خلک چې د دین نمایندګي کا د دی په اصطلاح د یوه منحرف دین ده موږ نه مینو او د دې نه انکار وکا او بالاخره یې یو ملحد رژیم را مابین ته کا دا ملحد رژیم اول اول په فرانسه کې مغه د ناپلیون انقلاب چې ورته ویی همدغه اولین انقلاب و چې په فرانسه کې مابین ته راغلو اولین ملحد حکومت چې رسما یې د دین د آسماني دین نه خپل ازادي اعلان که هغه دغه حکومت او بیا ورسته دا دیموکراسي په ټوله اروپا کې تیت شوه او ورسته بیا امریکا ته انتقال شوه دا د دوی یو کوپر و یو کوپر یې په بل کوپر بدل کړو موږ د دوی په کار کې کار نه لري د یوه کوپر نه واوښتل بل کوپر ته خو دا چې اوس په اسلامي هوادونو کې د یو مکمل اسلامي نظام په ځای دا قانون تطبیق کی دا موږ د مطالعې اصلي ځای همدغه ځای ځای دی. اوس رڅو د دیموکراسۍ نظام اصلي او حقیقي نوم څه شی دی؟ دا دیموکراسي، دا ازادي، دا اوس په اسلامي شریعت کې د دې اصلي نوم څه شی دی؟ د دې سوال د جواب مخکې دا ویل پکار دی چې موږ ټول د اسلام د دین په مفهوم پوهیږو. هغه اسلام اسلام هغه دین دی چې د الله سبحانه وتعالی په خالص توحید باندې ولاړ نو جواب آسانه دی اسلام څه شی دی اسلام د الله سبحانه و تعالی په واحد توحید باندې بنا شوی بس مسله حل شوه په دغه تش په نوم دوکه ورکوونکو نارو او شعارونو حق نشي پټېدلی بلکې د دې ډول نظام حکم د روڼ لمر په شان واضح دی نو برابره خبره ده که د دیموکراسۍ نظام د خلکو وي د اکثریت وي یا د یوې طبقې وي مستقیمه وي یا نیابتي وي په اسلام کې په واضح او څرګند ډول د هغې نوم څه شی دی طاغوت دا په اسلام کې څه شی دی دا نظام دا طاغوت دی بس د قران کریم او سنت ټول ثابت نصوص په دې دلالت کوي چې په دې نړۍ کې دوه ډوله نظامونه وجود لري یو چې دی طاغوتی نظام دی او بل شرعی نظام دی دې پرته بل نظام نشته یا به شرعی وي او یا به طاغوتی وي اوس دا دواړه لولو شرعی نظام څه ډول نظام دی هغه نظام دی چې د الله سبحانه و تعالی کلمه پکې لوړه وي هغه ذات چې ژوندي کول او مړه کول کوي او د شرع تحلیل یعنی حلال ګرځولو تحریم حرام ګرځولو امر او نهی حکم هغه الله سبحانه و تعالی لره دی چې د ځمکه او اسمانونو مالک او واکدار دی دا که د پرد په سطح وي یا د خلکو او ټولنې په دې کار کې د الله سبحانه و تعالی سره هیڅ ډول شریک او شرکت اختیارول هیڅ جواز نه لري او دا د لمر په شان واضح حقیقت دی او هر مسلمان په دې باندې عقیده لري چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د دې کلمې یوه معنا څه شی ده د دې کلمې یوه معنا دا ده چې حکم نشته الا لله د دې معنا بله معنا یې دا ده معبود برحق نشته مګر یو الله حاکم نشته مګر یو الله دی او په دې باره کې زیات شرعي دلایل رغلي دي بیا مصنف حفظه الله دلته یو څو مختصر د قرآن کریم یو څه مختصر لنډ لنډ دلایل یې واضح کړي دي الله سبحانه و تعالی فرمای ان الحکم الا لله چې دا د مختصر اسلوب څخه دی یعنی حکم نشته مګر یوازې الله لره معنا یې دا شی ده د شرع قانون جوړولو حلال حرام امر او منع حکم یوازې الله تعالی لره دی یعنی یوازې هغه شریعت دی چې موږ ته الله سبحانه سبحانه و تعالی لېږلی دی چې هغه قرآن او سنت الله تبارک و تعالی د قرآن کریم په ډېرو ځایونو کې دا بیان کړی دی په سورت یوسف کې یعنی په دې خبره زښته ډېر ټینګار په قرآن کریم کې شوی دی په سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام په ژبه کله چې د زندان ملګریو ته دعوت ورکړ هغو ته یې دا خبر کړه چې ان الحکم الا لله او همدارنګه بیا چې یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وصیت کوم د خبر یې ورته وکړه او بیا چې جناب رسول صلی الله علیه وسلم ته حکم شوی چې ته هم د مشرکینو ته د دلیل په توګه همدغه خبر وکړه چې ان الحکم الا لله دا ورته وویه او په بل ځای کې فرمایي یو لنډ اسلوب الا له الحکم خبردار اوسئ چې حکم چې دی حلال ګرځول حرام ګرځول نهی او منع دا یوازې الله سبحانه وتعالی لره دی او بل ځای کې بیا فرمایي ان الحکم لا یکون الا لله او الله سبحانه و تعالی د امر نهی تشریح حق د هغه جل جلاله بیان کړی دی الا له الخلق والامر یعنی امر نهی د دې صلاحیت د ځمکه او د اسمانونو د واکدار لره دی او الله سبحانه و تعالی په شرع باندې حکم فر ګرځولی دی ایمان خو به په لرې لرې خو دا هم فرض ده چې ته به خپلې فیصلې څه کړې و ان الحکم بینهم بما انزل الله او دا هم په تاسو فرض ده چې تاسو به خپلې فیصلې او قوانین به هم څه شی وي هغه به هغه وي چې ما انزل الله د الله سبحانه و تعالی د جانب نازل شوی دی او د نزاع او اختلاف حل او فصل به څه وي هغه هم فرض دی په څه شو په اسلامي شریعت و ما اخلفتم فيه من شیء فحکمه الی الله او په هر شي کې چې د تاسو اختلاف را پیدا شو دیموکراسۍ ته رجوع مه کئ، پښتیو ته رجوع مه کئ او د کم عرفي فیصلو ته تاسو رجوع مه کئ او د انګلیس آئین ته رجوع مه کئ، رجوع وکړئ څوش ته؟ الی الله مګر د تاسو رجوع به وي یوازې الله ته یعنې هغه شریعت ته چې د الله سبحانه وتعالی د جانبه را لېږل شوی دی. او یو رخه یې په موږ باندې ایمان او عملی کول دواړه فرض شول او په دریم قدم کې په موږ څه شی فرض دي دې شی چې شبه موږ هیڅ شی نه شریکو او په دریم قدم کې موږ ته ویایي ولا یشرک فی حکمه احدا او چې کله د ایمان پر راړو چې فیصله او قوانین د چا د جانبه دي اسلامي شریعت دی او بیا چې دا در باندې فرض شوه چې عملي کوې به یې او په دریم قدم کې موږ ته حکم شوی دی چې ګورئ د دغو شریعت د دغو حکم سبه هیڅ شی نه شریکوئ داسې نه چې ځنې قوانین د دونر وخلا ځنې د دونر وخلا او بل او دا درې خبرې چې کله ومنلې څلورمه خبر دا ده چې په دې قوانینو کې هیڅ څوک د تغییر د پریښودلو او د څه نظر ورکولو هیڅ واک نه لیري والله يحكم لا معقب لحكمه بس د دې قانون جوړونکی الله دی او د دې د تغییر او د تبدیل صلاحیت هیڅ څوک نه لري څلور خبرې شوې منل یې فرض تطبیقول یې فرض او په دې کې به شریک نه اختیاري او په دې کې د تغییر او تبدیل صلاحیت هیڅ څوک نه لري دغه دلایل او نور ډېر دلایل په دې باندې دلالت کوي چې شرع حلال ګرځول، حرام ګرځول، امر او منع ټول الله واحد القهار لره دي او دا د اسلامي نظام شأن دی، هغه اسلامي نظام چې الله سبحانه وتعالی یې د دغه نظام د ټینګونکو او پلي کوونکو سره په دارینو کې د د نصرت، عزت، کرامت او پلاح او کامیابۍ د ستر نعمت وعده کړې هغه کومه ده؟ چه الله سبحانه وتعالی وعده ورسه کړی په دارینو کې د پلاح کامیابی او د عزت هغه دغه نظام دی او اوس ره څو مخکې هم ووې چه دوه ډوله نظامونه وجود لیری یو شرعی او بل طاغوتی طاغوتی نظام څه شی دی طاغوتی نظام هغه نظام دی چه امر نهی او شرع ټول غیر الله روی لروي او یا ځنې اوامر او نواهی الله لروي او ځنې غیر الله لروي دا فرق نه کو ډیر به د د شرع موافق وي مګر یو څه چې که ورګډ کو هم بیا طاغوتي بلل کی برابره خبره ده که د فرد په سطح وي یا د خلکو او یا هم د یو ملت نو واضح شوه چې د دیموکراسۍ نظام د طاغوت نظام یو ډول دی او دا معلومه او مشهوره خبره ده چې ایمان نشي تجزیه کېدلی ایمان تجزیه نه قبلوي او اسلام تر هغې پورې سالم او کامل اسلام نه دی څو پورې چې سړی د طاغوت په کفر باندې ایمان و نه لیري ځکه چې په الله سبحانه و تعالی باندې ایمان لرل او په طاغوت باندې ایمان لرل او د طاغوت د حکم قبلول او په هغه باندې خوښ او راضي کېدل هیڅ کله نشي جمع کېدلی الله سبحانه و تعالی د طاغوت کفر ګڼل فرض ګرځولي دي او فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قا لا انفصام لها پس هر هغه څوک چې دای کافر شو په طاغوت یعنی طاغوت یې رد کا او د هغې نه انکار وکا او په الله سبحانه و تعالی یې ایمان راوړه نو یقینا چې ده په ډیره ټینګه حلقه او رسۍ خپلې منګولې ونښلولې دا بیا داسې رسۍ ده چې شکېدل نه لري یعنی دوه شرطونه شول اول به ته کافر کې په طاغوت باندې هغه به نه منې او بیا به ایمان راوړې دا دواړه نشي جمع کېدلی او الله سبحانه و تعالی په هغو کسانو باندې رد کړی چې دوی ایمان د ادعا کوي خو خپلې فیصلې بیا په تابوت کوي دا ادعا هم غلطه ده علم او فرمایي علم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك جناب رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ویایي آیا هغو کسانو ته دې نه دي کتلي چې دوی ګمان کوي چې موږ ایمان روړی په هغه څه چې په تا نازل شوي او ایمان هم روړی په هغه څه باندې چې تا نه مخکې نازل شوي خو څکه یریدون ان تحاکمو الی الطاغوت ان یتحاکمو الی الطاغوت مګر دوی غواړي چې خپلې فیصلې طاغوت ته وسپاري طاغوت د شرع خلاف چې هر شی وي خدای دې وکړو چې پښتیو وي خدای دی وکړه د انګلیس سایل وي دیموکراسي وي هر شی چې دی د قرآن او د سنت خلاف وو او په هغه باندې فیصله وشوه هغه ته طاغوت ویل کی قرآن کریم هغه ته طاغوت ویل دا چې هر شی وي وقد امروا ان یکفروا او دای ته خو حکم شوی چې په دې کافر شي په دې طاغوت باندې دا ما منیا ويريد الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا او شیطان خو غواړي چې زیات تاسو بلاری کینو تاسو ولې د شیطان پیروي کړئ؟ نو واضح شوه چې په دیموکراسي نظام باندې کفر واجب او د هغې کفر ګڼل واجب دي او د هغو کسانو درواغ هم معلوم او ښکاره شول چې دوی په الله او هغه څه چې د الله تعالی په رسول صلی الله علیه وآله وسلم باندې نازل شوي دي د ایمان ادعا کوي او په عین وخت کې د دیموکراسۍ په نظام باندې هم ایمان لري هغه قبلوي او هغه خوښ ګڼي ځکه چې د مسلم لفظ او د دیموکراسۍ چې يو د بل مخالف او يو د بل ماتونکي دي په يوه کس کې نشي جمع کيدای نو دا کسان د اسلام د حقانيت څخه ناخبره دي کوم چې د الله تعالی په خالص توحيد سره بنا شوی دی او هر ډول شرک پکې رد شوی دی او همدارنګه دا کسان د ديموکراسۍ له حقيقت څخه ناخبره دي چې هغه د الحاد رسۍ ده او د الله واحد القهار سره لوی شرک دی نو اول رکن يې ختم شو. بل رکن به بیا بل ورځ درته ووایم صحیح ده ان شاء الله چې هغه ازادۍ دي او بیا به دا به قید او به واک ازادۍ ان شاء الله ویای د دین ازادي څه شی ده اقتصادي ازادي څه شی اخلاقي ازادي څه شی وبالله توفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی اله وصحبه